په خراسان ولایت د ستر بمي برید په اړه له سیمې څخه د یو مجاهد څرګندونې، په پېښور کې د افغاني طالبانو یو تن وژل شوی او په کونړ کې د افغاني استخباراتو درې تنه ووژل شول. په درعا ولایت کې د مرتدینو یو برید له ماتې سره مخ شوی، اووه څلوېښت تنو ته یې مرګ ژوبله اوښتې. د موصل په لویدیځ کې د اسلامي دولت مجاهدینو د رافضي فوځ پر پوستو برید کړی. د رقه ولایت په شمال ختیځ کې د بېلابېلو بریدونو په ترڅ کې ګڼو مرتدینو ته مرګ ژوبله اوښتې. اوس هم پوره خبرونه واورئ بسم الله الرحمن الرحیم. جګړه په درواغو نه ګټل کېږي، جنګ ګټل په وسایلو او امکاناتو پورې اړه نه لري، بلکې جنګ په عقیده کېږي، ځکه خو نو صلیبي ټلوالې د تېرې یوې میاشتې را په دېخوا خپل ټول هوایي او زمیني ځواک استعمال کړ، خو لا تر دې دمه یې هېڅ ډول پرمختګ نه دی کړی، دا ځکه چې د دوی د بمبارونو، بمونو، توپونو او کروز توغندیو په وړاندې په سپېڅلې عقیده او مضبوط ایمان سمبال ځوانان لکه د غر ولاړ دي او دا څویم ځل دی چې د صلیب د خونړي سېلاب څپې د خراسان د دنګو غرونو د فولادي کمرونو سره لګېږي او بېرته په شا ورماتېږي. د کفر او اسلام په دې تودې معرکه کې ډېرې پرېکنده مرحلې راغلې. ډېر داسې حالات تر سترګو شول چې انساني عقل یې له منلو عاجز دی. مامن تنګی شډل هغه منطقه ده چې صلیبي ټلوالې ته د وېرې او هیبت په مرګونې ناو بدله شوې. له دې وړاندې هم د صلیبي ټلوالې هره مجهزه قوه همدلته په ګونډو شوې او سره د پرلهپسې بمبارونو یې د اسلامي دولت د زمرو په وړاندې خپله ماتې منلې او تښتېدلي دا ځل راغلي قوه یې له نورو په توپیر ده. دا قوه چې د پرله پسې څو اوونیو سختو بمبارونو، د کروز د درنو ګوزارونو په کولو هم ونه توانېده چې دې مرګوني تنګي ته داخل شي، نو د وخت فرعون ټرمپ په همدغه تنګي د اسلامي دولت په مجاهدینو د هغه ستر بم د کارونې امر ورکړ چې دوی د بمونو مور ګڼي او په رسنیو کې د دغه بم د تلفاتو او ویجاړۍ ته دومره سترګې په لار وو چې ګوندې دغه بم به د اسلامي دولت مجاهدین ټول وژلي وي او ژوندي به یې تښتېدلي وي نو د رامخکې کېدو هڅه یې وکړه خو د دغه ستر بم وروسته بیا هم هیبتي څڼور زلمي د دوی مخې ته سپر شول صلیب او ټلوال یې حیران شول چې څنګه د دوی دا ستر بم دومره بې اغېزې شو چې اوس هم لا مقاومت او تهدید موجود دی او ولې به تهدید نه وي موجود؟ ولې به دا زمري زلمي په اورونو کښې هم ژوند نه پالي چې زموږ رب زموږ نیکه ابراهیم علیه السلام د نمرود په اور کښې ژوندی وساته؟ نو ځکه زموږ مهربانه ذات د صلیب د دغه لوی بم اثر ختم او د دوی د اور لمبې مجاهدینو ته په ګلونو بدلې کړې. یوازې دا بم نه، بلکې له دې وړاندې هم د صلیب علمبردارانو په یاده منطقه د جېټ، ډرون، هلیکوپټرو، چارماشینو او کروز میزایلونو په سلګونو بریدونه وکړل، خو دا چې ولې مجاهدینو ته تلفات نه اوړي او مجاهدین د الله عز وجل په حفاظت کښې دي دا نو هغه راز دی چې په امریکا ایمان لرونکي درېندګان پرې نه پوهېږي د دې بم اغېز ولې دشت برابر ؤ د جنګ له لومړۍ لیکې یو مجاهد ځوابوي. ملا جان صاحب ټول هر څه چې کوم دی د الله په مدد باندې چې کوم دی هغه خنثی شوي دي د هغوی نه هغه زور چې کوم دی د الله په مدد باندې لاړ ولې ځکه چې دوی د الله د اولیاوو باندې د شي نه استعمالوي چرې به چې کوم دی الله رب العالمین خپل اولیا داسې نه خرابوي واقعا چې دا بم به د دوی په هېڅ باندې به ستر وي د بمونو د مور په نوم باندې به یادوي لیکن هغه اثرات چې کوم په دې کښې وه الله رب العالمین په دغه وخت کښې چې کوم دی هغه خنسا کړل او ختم یې کړله امریکا ورخطا شوه پښې یې ولړزېدې او تعجب کښې شوه چې د دوی اخري حربه خو هم ناکامه شوه نو خپلو مورال وهلو عسکرو ته د لا روحي ورکولو او د خپل دې ستر شرم پټولو لپاره یې خپلو لوډسپېکرو رسنیو کې خپلو روزل شویو ژورنالستانو ته امر وکړ چې اوس مو وخت دی بچیو درواغو ته کش ورکړئ نو ځکه د امریکا سکه بچي ژورنالستان بې له تحقیق او پلټنې په دې درواغو مجبور شول او دا ډنډورې ووهله چې په دې ستر بم کې د مجاهدینو تونلونه له منځه تللي، وسلې یې ویجاړې شوي او درې نوي تنه یې وژل شوي، حال دا چې د بم په ساحه کې پراته مجاهدین د دوی د دې ستر بم لمبې د پشنګ لمبې بولي او د چاودنې غږ یې د هوا د مرمۍ د چاودنې په څېر احساس کړی، د بم له سیمې د یوه مجاهد د سترګو لیدلی حال. دغه تعجب خبره ده، دا کومه میډیا چې دا کومه خبره روانه کړې ده او دومره زور ورکوي دې ته او دومره دا تخریبات چې د دې یادوي چې دومره تخریبات. د برید په سیمه کې له اول خط څخه د سنګر په ګردونو د خړ زمري مجاهد دا ډاډ بس دی چې وايي. ملا یې چې د یو ملګري د نوک په اندازې باندې بدن ته هم نقصان نه دی رسېدلی. د بمونو مور مرتدینو ته یوه بلا او مجاهدینو ته هسې یوه خندا وه. مرتدین او د دوی باداران خو په دې فکر کې وو چې یاد بم به پراخه تلفات واړوي او د مجاهدینو مورال به را پرې باسي خو خبر نه وو چې د يار دا د الله اولیا دي او د الله په دین باندې خپل سرونه شیندي داسې نور ستر بمونه هم د دوی را وغورځوي دا خو د بمونو مور د دې برید په لمبو کښې هم د لوی الله په فضل د ژوندیو پاتې شوو شاه زلمو په استازیتوب یو مجاهد د جنګ له لومړۍ لیکې د کفر او طاغوت په بچو غږ کوي او وایي چې. او دغه مرتدو ته یو ځل بیا هم مونږ دا خبر ورکوو چې ای مرتدو تاسو د چا سره اخر په صف کښې ولاړ وئ تاسو خو دا مازدیګر هم د اسلامي دولت د باروتي کتیبې د مجاهدو شا زلمیو د ښخ شوي ماین په ترڅ کښې د مرتدینو یو ټانک د ماین ښکار شو. پرون مازدیګر وخت نږدې په دغه وقت کښې د دوی په یو ایم بي باندې یو مین هغه را واورېتو لله الحمد چې په پوره توغې سره د هغوی ایم بي د مینځه لاړله زموږ ملګري هغوی ته مخامخ یې کتله هغه یې ولیدل چې په هغې باندې اور بل و هغه د مینځه لاړله مکمل طور سره په شړل سیمه کښې ولله الحمد والمنه د درعا ولایت له حوض یرموک څخه خبرونه وایي چې د الله په فضل او نصرت سره مجاهدین په دې وتوانېدل چې د عدوان په منطقه کې د مرتدو صحواتو برید په شا ور وتمبوي د سختې جګړې په نتیجه کې اوولس تنه مرتدین مړه او دېرش تنه نور یې زخمیان دي دوه ټانکونه یې له کاره لوېدلي او د شرموونکې ماتې وروسته یې تېښت غوره بللې ولله الحمد والمنه د ابي کرامه په کلي کښې درې تنه مرتدينو ته مرګ ژوبله اوښتې. له فرات ولايت څخه را رسېدلي خبرونه بيا وايي چې د اسلامي دولت د ثقيله کتيبې مجاهدينو د الرتبه ښار په شمال کښې د مرتدينو پر پوستو څلور د هوان مرمۍ ويشتلې چې لله الحمد مرمۍ په هدف لګېدلې دي او د حمات ولايت څخه تازه خبرونه بيا وايي چې د ثقيله کتيبې مجاهدينو نينبي مزايل د شيخ هلال په کلي د بشار فوځ پر پوستو ويشتلي چې الحمدلله ډېری مزايل يې په هدف ولګېدل. په یوه خوله لګیا دي دې ته کمپاین کوي او د دې بم نه یې په اصطلاح یوه بلا جوړه کړې یو افواه یې ترې جوړه کړې دلته د مجاهدینو یې کیسه کښېنولي دا چې ولې په خراسان کښې دوی دومره طاقت استعمالوي د دغه بم پر وړاندې د مجاهدینو ثبات او استقامت څه ډول دی او د تلفاتو په اړه به د خراسان امیرالحرب سره یو څو شېبې خبرې ولرو په دې هیله چې تر پایه راسره پاتې شئ. لومړی خو مولوي صاحب تاسو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو وړاندې کوم. والسلام ورحمت الله وبرکاتو. مولوي صاحب محترمه! دغه تېره شپه چې صلیبي ټلوالې خپل اخري زور هم استعمال کړ، چې دوی ورته د بمونو مور وایي او دروند بم دا یې استعمال کړ او اوس پرې لګیا ده ټوله کفري نړۍ او طاغوتي میډیا په دې باندې چاپېره ده چې دوی دغه شان بم استعمال کړی او تلفاتو ته یې په تمه دي. لومړی خو یې راته دا ووایه چې دغه بم تلفات لري نه یې لري؟ چې موږ د کوم رب دپاره را پاڅېدلي یو، هغه ډېر د قوتونو او طاقاتونو خاوند دی، هغه د بادشاهانو بادشاه دی، نو د هغه قوت او طاقت ته د دې ویولو شته نه، مواد چې دی نو هغه څه شی دي؟ نو هغه د خپلو دوستانو نه او د خپلو ملګرو نه او د خپلې ډلې نه همدغه شان دفاع کوي، چې د دې او دغه ایټم نه وروسته دا غټ بم، زغم الله جل جلاله، د خپلو. دوستانو نه دفاع وکړله او مجاهدینو ته الله داسې یو سکینه او اطمینان ورکړی دی چې هېڅ ټکي هم نه دي الحمدالله هغه کوم انغماسي مجاهدین چې دیو ته د کمین په انتظار کښې دي نو هغه اوس هم ښه برابر دي هغه ساعت یې د هغو سره زمونږ رابطه وشوله او الحمدالله بیخي هغوی برابر دي او الحمدالله ښه په اوچت مورال کښې دي ښه په جذبه کښې دي او مخابرې د لارې نه چې یاره مونږ خبر کړل چې په میډیا داسې یوه خبره روانه ده خو الحمدالله د هغو ثبات او د هغوی استقامت ښه برابر دی او بېخي چې ډېر رئیس تلفات نه شته دی، ټول مسلمانان دې په دې ښه مطمئن اوسي. الحمدالله ثم الحمدالله. شیخ صاحب محترم که دا راته ووایي چې دغه صلیبي ټلواله علت څه دی چې په خراسان باندې دومره زور ازمایي کوي او هغه بم چې په نړۍ کښې په لومړي ځل استعمالېږي هغه پرې استعمالوي او همداراز د دې څو ورځو په جریان کې په سلګونو بمونه او همداراز کروز مزایلونه په دغه خط وویشتل او بیا مجاهدین ثبات او استقامت ښيي او شا ته نه راوروسته کېږي د دې علت څه دی چې ولې دغه صلیبي ټلواله دلته په خراسان کې د دغه راز د دغه راز بمونه استعمال کوي نو عزت صاحب دا د اسلام او د کفر جنګ دی چې اخرنۍ جنډه به انشاءالله مونږ امام مهدي ته ورکوو او امام مهدي به انشاءالله دا جنګ عیسی علیه السلام ته حواله کوي او عیسی علیه السلام به د دغو مشر دجال به وځیني صلیب به چې دی ماتوي نو دوی په دې باندې پوه دي او د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه احادیث او د هغوی چې دی نه هغه فرمانونه دوی خو مطالعه کړي دوی خو په زړه د وینا کړي دوی خو په دې پوهېږي چې دا خلک د اخرنی پیغمبر حق دی نو هغه دا ویلي چې په اخره کښې به د خراسان د طرفه تورې جنډې به راښکاره کېږي او په دې کښې به چې دی نو د الله خلیفه چې دی نو مهدي به پکي نو دوی بیا د مهدي د تاریخ نه هم خبر دي او بیا خپل حالاتو مو ته چې دی نو هغه بیا معلومېږي نو همدغه د دې صلیبیانو ښځې به چې دی نو هغه وینځې کېږي، د دې اوښ بچي او سړي به ان شاء الله غلامان کېږي او په عامو بازارونو کښې به د الله په مدد سره ان شاء الله خرڅولی کېږي. ان شاء الله، ان شاء الله. مولوي صاحب! په اخره کښې دې د دغه راز بریدونو په وړاندې د اسلامي خلافت د مجاهدینو د ثبات او استقامت په اړه ولسونو ته ډاډ څه دی؟ کوم اطمینان ورکوئ او ځوانانو ته مو پېغام څه دی چې اوس هم الله جل شأنه دې وکړي چې روغ او جوړ به یاست. مؤمنو اورېدونکو! تاسې ته بهتره معلومه ده تېره شپه امرېکا خپل د اتوم نه لاندې کوم لوی بم چې دی هغه د خراسان په مجاهدینو استعمال کړ. داسې ولې دوی دې ته اړ شو چې په دې لږو او په دې کمو او په دې غرونو کې ایسارو مجاهدینو باندې امرېکا خپل د اتوم نه لاندې او خپل وروستی طاقت استعمالوي؟ په دې اړه اول د یو څو تنو مجاهدینو سره مرکه کوو چې هغوی او د دې بم نه څومره متاثره شوي دي او دې بم څه تکلیف دې خلکو ته جوړ کړی دی. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. وعلیکم السلام ورحمة الله وبرکاته. امیر صاحب که راته ووایاست بېګاه امریکا خپل تر ټولو ستر بم استعمال کړی د خلافت په خاوره باندې او د خلافت اسلامي په مجاهدینو باندې ستاسې تاثر له دې بم څخه څه دی؟ مولوي ګل صاحب داسې مسله ده که نه چې مونږ دا جهاد چې کوم شروع کړی دا مونږ دوو خبرو دپاره شروع کړی دی یو دا چې د الله کلمه د الله په ځمکه باندې چوته شي او د الله نظام د الله په ځمکه باندې را شي باطل نظامونه ټول ختم شي د الله نظام را شي دغه مقصد دپاره هم جهاد شروع کړی دی او دویم مقصد دا چې مونږ ته الله پاک شهادت را کړي که نه او دې ته ښه خوشحال یو انشاءالله مونږ مرګ ته خوشحال یستو نو چې یو سړی مرګ ته خوشحالېږي که نه او مقصد یې د الله نظام د الله په ځمکه راوستل وي نو هغه به تش وي نو ولې وېرېږي نو انشاءالله تعالی مونږ له دې نه هېڅ تأثر نه اخلو او هېڅ پرې خفه کېږو نه هو نو یو سړی چې مرګ پسې کډه ګرځوي هغه به دې به هم نه څه ووېرېږي امیر صاحب که راته ووایاست چې ولې صلیبي ټلوال او امریکایان په خراسان کښې په مجاهدینو باندې دومره ستر بریدونه کوي علت یې څه دی زما خو ځان خپل خیال دا دی که نه چې د خراسان دومره بهترینه خاوره ده که نه چې دې نه مخکې روسیانو ماته خوړلې ده او د هغې نه مخکې چې کوم دی فرنګیانو دې خاورې نه ماتې خوړلې ده نو اوس چې کوم دی دوی د دې نه یېرېږي او ډار خوري چې مثال طور باندې چې کوم دی کېدای شي مونږ هم دې نه الله پاک دې خاورې نه ذلیله وباسي نو په دې خاطر باندې چې کوم دی دا خاوره قیمتي خاوره ده نو په دې خاطر باندې زما څومره فکر را ځي دا یېرېږي چې چون حضور پرې شي استعمال او لکه کوشش کوي چې ټول استعمال کړي ان شاء الله تعالی مونږ په خپل دین باندې مطمئن یاستو چې کوم دی او مونږ ته به هېڅ مونږ باندې هېڅ تاثر نه کوي ان شاء الله مونږ ورته خوشحال یو میر صاحب که دا هم راته ووایې چې څه لامل دی چې د دومره سختو بمبارونو باوجود مجاهدین بیا په استقامت کښې دي د استقامت وجه څه ده مونږ په خپل دین باندې مطمئن یسو که مونږ دا جنګ چې کوم دی کوو دا د الله دین د سربلندۍ لپاره دی نو چې سړی د الله دین د سربلندۍ لپاره جنګ کوي او د ارزو یې د الله نظام د الله په ځمکه راوستلي او ارزو یې شهادت یي که نه دغه نه ګبراوېږي ځکه چې مثال د جهاد دا خوند چې کوم دی دا په شهادت کښې دی نبي اسلام دې لپاره چې کوم دی څو دعاګانې غوښتلې چې الله د الله په لاره کښې زه شهید شم او بیا ژوندی شم او بیا شهید شم او بیا ژوندی شم او بیا شهید شم او بیا جوړ نه شم او بیا شهید شم دا هغه ارزوګانې کړي دي چې کوم دی نو مثال طور باندې مجاهدین به دې نه ولې ګبراوېږي او مونږ دپاره خو چې کوم دی د دنیا ژوند عرضي ژوند دی مختصر ژوند دی اصل ژوند چې کوم دی هغه د مرګ نه وروسته شروع کېږي نو مونږ هغه ژوند ته انتظار کوو چې کوم د مرګ نه وروسته دی هغه ته خوشحال یو الله پاک به د شهادت نه وروسته مونږ ته نعمتونه را کوي په جنت کښې راته الله پاک چې کوم دی لکه مثال طور باندې قسمه قسم نعمتونه را کوي نو هغې ته مجاهدین خوشحاله دي نو په دې خاطر باندې نه مجاهدین د من نه یېرېږي او نه د دې ټم او د بل شي نه یېرېږي ډېره مننه السلام علیکم ورحمت الله. وعلیکم السلام ورحمة الله. مومنو اورېدونکو نو د همدغې مرکو په لړ کښې اوس د یو بل ورور سره خبرې کوو چې غربي میډیا دې بم ته یعنې سمه یوه بلا سزا کړې ده چې دا مونږ خو یو عادي شی ګڼو راغی استعمال یې کړو خو دا چې دوی دومره غلبله پرې جوړه کړې ده دومره شور جوړ کړی راځئ د یو بل مجاهد سره خبرې وکړو چې دوی د دې بم نه څومره متاثره شوي دې بم د دوی په ژوند او د دوی په دې تګلاره کښې کوم تغیر راوستی که څنګه السلام علیکم ورحمت الله وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته اول خو د خلافت غږ راډیو ټولو اورېدونکو ته سلامونه بله خبر دا چې مونږ الحمدلله په دې باندې زمونږ حوصلې نه دي ښکته شوي زمونږ لا پورته شوې الحمدلله حوصلې ډېر زمونږ ایمان ورسره زیات شوی الحمدلله دا خو یو بم دی چې زر بمان دي نور هم همداسې روار کړي دا یې مور ده د دې بمانو مور دوی ته ور دی پلار دې همداسې روار کړي مونږ الحمدلله ډېر په دې باندې ایمان نور هم مضبوط شوی دی او د دې بمانو مونږ ته څه اثر په مونږ نه دی شوی الحمدلله ځکه دوی ته مونږ دا وایو چې الحرب بیننا و بینکم زمونږ او ستاسو په منځ کښې جنګ دی او دا به تر څو جاري وي چې انشاءالله چې به تر څو بیت المقدس دنه نه ازاد کړی دا خو یې د بمانو مور راوار کړي ټوم بم دنه ته هم لاس خلاص یو چې څه څه وسایل ورسره دي ټول دي استعمال کړي الحمدلله زمونږ اټوم بم هر وخت په دوی باندې کابل په ښار په هر کښې الحمدلله ولځي هر وخت باندې زمونږ عملیاتونه الحمدالله روان دي په دوی باندې او زمونږ خطونه الحمدالله ښه مطمئن دي په خپلو ځایانو دي او زمونږ ملګرو ته په دغې کښې هېڅ نقصان نه دی رسېدلی او بل الحمدالله ډېر مجاهدین والله چې ورته خاندي چې دا د دوی ټول قوت هم دا دی ټول ملګري والله چې مونږ دلته ولیدل خاندي او د دوی دا غلبله چې کوم په میډیا کښې جوړه کړې ده نو دوی د هغه به مسلېرشان غوندې ورته ښکاري نورخان به یې لاس خبر نه شته دا خو زموږ او د دوی په منځ کښې جنګ دی او کله به بمان را غورځوي او کله به موږ ورباندې استشهادیان کوو بس جنګ دی روان دی بس اوس ایله جنګ ګرم شو الحمدالله موږ خو موږ او لا حوصلې اوچتې شوې انشاءالله د نږدې وخت کښې به دوی نور سخت سخت ګزارونه انشاءالله زموږ نه وګوري او په دې باندې موږ نه ډارېږو الحمدالله لا مې ایمانونه مضبوط شو لا مضبوط شوي یو هېڅ خبره نه شته او دوی چې څه وايي هغه به وايي خپل کار به کوي محترمه که دا راته ووایې چې دا بریدونه او دا سخت جنګ او دا مقاومت څه معنا لري څه وجه ده چې د خلافت اسلامي مجاهدین دومره سخت مقاومت کوي دومره بمونه باوجود چې په نوره نړۍ کښې که چېرته کروز استعمال شي خلک ورته بسته هېوادونه پرېږدي خو په دوی باندې ان د په نړۍ کښې غټ بم استعمالېږي څه وجه ده اصل مسله خو دا ده چې اسلامي خلافت په خلاف باندې چې دوی کله دغه ډېر هجوم راوړي او ډېر بمبارونه او قسم قسم بمان استعمالوي د دې مقصد یوازینی د دوی دا دی چې دوی خلافت اسلامي پوره اسلام غواړي پوره دین غواړي الله جل شانه فرمایي یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافه تاسو داخل شي په اسلام کښې پوره مسلمانانو نو الحمدلله اسلامي خلافت پوره اسلام غواړي نو دوی کفار هر کله چې دغسې یو نظام وي نو د دې په خلاف باندې ډېر په فاور استعمالوي چې څومره قوت یې کېږي لکه ټول دوی زمونږ په خلاف باندې جنګ کوي خو دا وجه یوازې د اسلام ده او الحمدلله په دې باندې څه نقصان مونږ ته نه شي رسولی په دې باندې سل په سلو کښې دوی مطمئن اوسېږي لکه مونږ سره دې خلافت وعده الله کړې دا به قایمېږي خامخا که دوی زړه چاودېږي او که خوشحاله وي او که خفه وي منافقان په دنیا کښې څومره کفار چې دا دې واوري والله چې دا خلافت اسلاميه به خامخا قايمېدونکی دی او قايمېږي مونږ سره الله وعده کړې ده دې خلافت دا قايمېدونکی دی صرف مونږ ازمايي چې څومره زمونږ وس دی الحمدلله هغه مونږ استعمالوو خو هغه په خپل ځانونو په بدله کښې هم ځان به انشاءالله ټوک ټوک کوو خو په بدله کښې به انشاءالله اسلامي نظام قايموو د خپل وس مطابق چې څومره زمونږ وس کښې نور د دې خلافت وعده الله کړي او قايمېدونکی دی انشاءالله د کفارو واورئ په دې باندې ښه سل په سلو کښې مطمئن اوسېږئ ټولو مسلمانانو ته زه دا اطمینان او ډاډ ورکوم چې بېخي مطمئن اوسېږي الحمدلله د مجاهدینو حوصلې ښه اوچتې دي او ښه لا خوشحاله دي الحمدلله د دوی دا د کفر ټول زور مونږ ته معلوم شو الحمدلله مونږ په داسې تکتیکونو مونږ مشران الحمدلله الله ورته مهارت ورکړی چې په داسې ډېر ډېر بمان به دوی استعمال کړي خو مجاهدینو ته به د ذرې کار ته نقصان الحمدلله نه شي رسولی او ټولو مسلمانانو ته زما دا دغه دی چې تاسو بېخي مطمئن اوسېږئ او د خلافت تر شا ودرېږئ، دا کفار به الله ذلیله کوي او الله به یې شرموي لکه څنګه چې یې وشرمول او کفارو ته زه دا وایم چې ان شاء الله نږدې وخت کښې به تاسو ډېر ډېر غټ فتوحات د خلافت اسلامیه وګورئ او ډېر زر به ان شاء الله تاسو د دې ځمکې د مخ نه د خلافت اسلامیه په مټ باندې ان شاء الله ټول کښې خو ان شاءالله د دوی له سرونو به کټ کېږي او خلافت اسلامي به ان شاءالله قایمېږي ورباندې د دوی ټولو ته ان شاءالله زمونږ دا اخطار دی او بېخي به ان شاءالله یو به هم نه پرېږدو ارګ کښې ان شاءالله دویم ګذار به زمونږ په ارګ باندې ان شاءالله وي په اشرف غني باندې دا به ان شاءالله د منځه وړو او سل په سلو کښې ټول مسلمانان مطمئن اوسېږي زما درته پیغام دی او ورخطا کېږئ به نه دوی په دا کفر کومه میډیا چې ده په دې باندې به نه غولېږئ الحمدلله مونږ ښه سل په سلو کښې مطمئن یو او په خپلو ځایانو الحمدلله ختونه دي او هېڅ خبره نه شته الحمدلله. مؤمنو اورېدونکو د یو بل مجاهد ورور سره هم خبرې کوو چې دی راته د تېرې شپې د برید په اړه ووایي السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو په اول سر کښې د خلافت راډیو مسلمانان وروڼو ته چې څوک دا اوري هغوی ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو الحمدلله زموږ خزدو خطونه چې دي په ما خپله په خپل حال باندې پاتې شوي دي او دا خو دوی چې کوم بمونه راخطا کړي د دوی نه چې دی دوی چې د دوی نه غټ غټ استعمال کړي او غټ غټ چې دی په موږ باندې راخطا کېږي نو الحمدلله زموږ ایمانونه چې دی په هماغه خپل حالت باندې پاتې کېږي او په خپل حالت باندې څه کوي چې د دې سره پاتې کېږي دې سره الحمدلله زیاتېږي دې سره زموږ تربیت کېږي محترمه که داسې راته ووایاست چې د خلافت اسلامي مجاهدین ولې د دې کافرو سره دومره سخت جنګ کوي نو د دو سره چې دی دو سره خو زمونږ د د شریعت او د کفر مسله ده دو چې دی دو دو به په دې کښې مونږ سره استقامت چې دی موږ په هماغه خپل حالت کښې ولاړ اوسو او کوم مجاهدین چې دي په ختن کښې ورته ښه هماغسې د تیارسۍ په حالت کښې ولاړ دي او کوم اثر یې په مجاهدینو باندې نه دی کړی الحمدلله دا بم چې دوی د بمونو مور ګڼي او تقریبا په دوه زره درېیم کال کښې جوړ شوی او لومړي ځل لپاره په خراسان کښې استعمال شو څه وجه وه چې دوی په دې خراسان په دې دومره کمو مجاهدینو باندې دومره غټ بم استعمالوي ولې ورته دومره د غټ دښمن په سترګه ګوري دوی چې دی دا داسې غټ غټ شیان چې استعمالوي دوی سره چې دی دو دا ګمان کوي چې دوی سره مونږ مجاهدین به مونږ ورسره کمزوري کړو خو انشاءالله مونږ مونږ چې دی دوی له اطمینان ورکوو سره په سره دو باوري شي چې دو په دې سره چې دی دو نه ختمېږي او الحمدلله دې سره چې دی د مجاهدینو ایمانونه ورسره زیاتېږي او کوم اثر پرې نه کوي په وروستیو کښې دې کفارو ته څه پیغام دی ډېکوپر ته زموږ دا پیغام دی چې دوی پوره مطمئن شي په دې خبره باندې چې دا د خلافت په دې وعده چې دا مونږ سره الله تعالی کړې ده او دا به انشاءالله قایمېږي خو دوی هر څومره پاور په مونږ باندې استعمال کړي او دا خو کمزوري پاورونه دي او هر شی چې دوی چې هر اړخ ګړي خو مونږ ته چې دوی بس عمل بېکاره صحي په سترګه ورته مونږ ګورو کوم تاثیر په مونږ باندې نه دی کړی الحمدلله مونږ سره الله د خلافت وعده کړې ده او دا به الله قایموي د خلافت غږ راډیو مننه اورېدونکو نو په همدې لار کښې اوس د یو بل مجاهد ورور سره مرکه کوو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته وروره که تاسې راته ووایاست چې د تېرې شپې برید تاسې ته کوم پیغام لرو برادران مجاهد به تمام شنوندگان رادیو صدا خلافت السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته حمله دیشبی که بر خلافت بر برادران مجاهد ما شد الحمدلله این حمله و از این بزرگتر حمله ها انشاءالله بر ما هیچ ضربه نمیرساند این پرچم را به دست مهدی علیه السلام بدهیم ډېره مننه که دا هم راته ووایاست چې څه وجه ده چې د خلافت اسلامي مجاهدین د مختلفو سیمو نه راټول شوي دي په دې څو غرونو کښې او دلته د کفارو سره دومره سخت مقاومت او سخت جنګ کوي څه وجه ده به این خاطر به اینها با ما میجنگند و به تمام قدرت خود را بر علیهم استفاده میکنند به خاطر که اینجا خلافت است خلافت تمام احکام اسلامی و احکام قرآن و سنت را اجرا می کند این کفار خشمگین شدند که آها این مسلمانان در اینجا عجیب زندگی دارند زندگی آرام همگی در زیر سایه قرآن زندگی می کنند به این خاطر این خبیثها و این مرتدین اینها خشمگین شدند و بر علیه ما تمام قدرت خود را استعمال می کنند اما انشاءالله اینها هیچ کدام از این قدرت های اینها بر ما ضربه نمی رساند و همگی ما انشاءالله این پرچم را تا آخرین خونی که داریم از این پرچم دفاع می کنیم جزاک الله خیر که په وروستیو کښې دې مرتدینو ته او کفارو ته کوم پیغام لرې د خلافت غږ رډیو مایک ستاسې خدمت کښې دی پیام به این مرتدین کثافت شما پر شود انشاءالله ما هیچ وقت از شما نمی ترسیم چون که الله تعالی با ماست شما با امریکا می نازید ما با الله تعالی می نازیم الله تعالی با ماست ما الله تعالی ما را حفاظت می کند فقط بگوییم بسم الله الذی لا یضر مع اسمه شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم الله تعالی ما را حفاظت می کند ما از هیچ کدام شما نمی ترسیم و انشاءالله این پرچم را قدرمنو اورېدونکو! دوه شپې مخکې د ماښام پر اوو بجو د اسلامي خلافت په خاوره د صلیبي امریکا له خوا د دوی په وینا د بمونو مور راویستل شوه. رڼا او پرق یې تر لرو سیمو ولیدل شو او درز یې هم دومره زورور و چې تر لرو ساحو پورې تر غوږونو ورسېده. دا چې دا بم څومره و او څومره تخریب یې کړی و او په وړاندې یې د اسلامي خلافت د مجاهدینو ثبات څومره دی، په همدې اړه مو شیخ صاحب ابوعمر حفظه الله مېلمه کړی دی. شیخ صاحب محترم تاسو ته خو لومړی و کې السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته وایو. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته زه هم په خپل وار ټولو اورېدونکو مجاهدینو او مسلمانانو وروڼو ته د خپل طرف نه سلامونه وړاندې کوم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین دونه وزن او اندازه په مترونو باندې دا لس متره یادوي چې دغه اندازه باندې دا بم و او د بمونو مور دوی هر یو وسله اسلحه چې جوړوي نو هغې ته یو نوم ورکوي د داسې یو نوم ورکوي چې هغه هیبتناک وي نو دغه بم ته د بمونو مور نوم ورکړی دی چې دا د بمونو مور ده د ایټم نه وروسته دا تر ټولو د دوی ستر بم دی چې د ډېر زیات د خطر په حالاتو کښې دی استعمالوي او دا هغه وخت کښې دی استعمالوي چې کله دوی ناکام شي او بل قوت ورسره پاتې نه وي نو دا یې خرنی قوت په هغه وخت کې استعمالوي نو دا د دې بم په اړه مختصر معلومات وو دا چې د خراسان کې دا ولې استعمال کړه او خراسان یې ولې په دې سره خاص کړه نو دا د دې وجه دا ده چې اوس وخت کې په ټوله نړۍ کې د اسلامي خلافت په ضد باندې یو نړیوال تړون رامنځته شوی دی نو دغه تړون اوس په ټوله نړۍ کښې د اسلامي دولت په ضد عملیات شروع کړي دي، کفري ډلې را ټولې شوې دي او د اسلامي دولت په مقابل کښې په ټوله نړۍ کښې البته دفاعي عملیات شروع کړي دي، دوی اوس د دفاع په حالت کښې دي، نو دغه دفاعي عملیاتو کښې دوی د ناکامۍ حد ته رسېدلي دي او خصوصا بیا په خراسان کښې، نو د دې وجې نه دغه بم یې استعمال کړ او بیا یې خراسان د دې دپاره خاص کړ ځکه خراسان کښې دوی یو په بل پسې ډېر شرمونکي ګوزارونه ولیدل په کابل کښې د فوجي هسپتال د موالو نه وروسته د اسلامي خلافت زمري مجاهدین د ریاست جمهوري په ماڼۍ باندې ورغله دوی خو هدف پټول غواړي وایي چې معلومه نه ده چې څوک هدف و څنګه و خو هدف خو معلوم دی چې څوک هدف و څوک چې هدف وو هغه اوس د خبرو نه هم وتی دی انشاالله په دې دومره حالاتو کښې به هم نه غږېده نو دغه قسم بریدونو شرم پټول او د هغې هغه هغه رسوایي پټول د دې دپاره بله لاره نه وه چې اول داسې یو غټ بم استعمال کړي او بیا دغه بم ډېر رسنیز کړي او په میډیا کښې په دې باندې یو ډېره غوغا جوړه کړي چې ټولنیزو رسنیو کښې او په دې رسمي رسنیو په دې ټولو کښې د هغې هغه شرم پټ شي چې هغه کوم بریدونه په دی باندې په خپل داخل کې د دی په کورونو کې دننه کېږي. مننه شیخ صاحب د اسلامي خلافت په وړاندې د اسلامي خلافت پر ضد باندې مو د نړیوال تړون یادونه تاسو وکړله نړیوال تړون چې د اسلامي خلافت په ضد باندې جوړ شوی د دې اهداف څه دي په سیمه کې د نړیوال تړون اهداف خو ډېر واضح دي اصل کې اسلامي خلافت په ټوله نړۍ کې واقعي اسلام تمثیلوي او ټولې نړۍ مسلمانانو ته یو پیغام دی چې تاسې راشئ او د اسلام د دفاع دپاره د الله رب العالمین د دین د دښمنانو په مقابل کې ودرېږئ او دغه یو دولت دی د اسلام چې دا قایم شوی دی په ټوله دنیا کې اوس نن واحد دولت چې د اسلامي دولت دی ځکه ټوله نړۍ کې موجود دی یو قیادت لري، یو امر یې دی، یوه منع ده، چې یو امر صادر شي د اسلامي خلافت د مرکز نه نو په امریکا کې هم په همغه امر عملیات کېږي، په همغه امر باندې په فرانسه کې عملیات کېږي، په هندوستان کې کېږي، په روسیه کې کېږي، په ټوله دنیا کې کېږي، نو دا یو واحد قوت او واحد ځواک او واحد دولت دی، چې په مقابل کې دا نورې ډلې ډلګۍ سره راټولېږي، د افغانستان ډله او د پاکستان ډله او د امریکې ډله، دا ډلې د دې په مقابل کښې سره اوس راټولې شوې دي نو دې یو تړون جوړ کړی دی په دې خاطر باندې چې د اسلامي خلافت او د اسلامي دولت دغه قوت او دغه زور دا کم کړي او د هغې په مقابل کښې سپر واقع شي او اصل هدف د اسلام له منځه وړل دي، د اسلامي دولت ختمول دي، د اسلام دولت او د اسلام نظام حاکمیت دا خلک نه برداشت کوي چې په دنیا کښې دې یو داسې دولت وي چې هغه دې د اسلام دولت وي، جمهوریت دې نه وي، سیکولر دې نه وي، کمونیزم دې نه وي، خالص اسلام دي او د اسلام نظام دي، د اسلام دولت دي، دا نه برداشت کوي، دا نه شي برداشت کولی چې مسلمانان دې یو دولت ولري. دا دنیا دا نه شي برداشت کولی چې مسلمانان دې په یو قیادت کښې را ټول وي نو د دغه لپاره دوی کوشش شروع کړی دی او تړونونه جوړ کړي دي نو دوه تړونه د دی داسې دي چې په خپل منځ کښې دا دوه سره هماهنګ نه دي یو دا غربي تړون دی چې مخکنۍ ناټو او اوسو سره د عربي اتحادیه یو ځای شوې ده نهه دېرش هېوادونه چې دا ټول اته شپېته ملکونه جوړېږي. د دې اته شپېتو هېوادونو بېل تړون دی چې دا د هغه طرف نه دي او دې خوا ته بیا روسیه د ځان سره پاکستان ملګری کوي او کوشش کوي چې افغانستان حکومت که ځان سره په دې خاطر وانه خلي چې د امریکې سره څه نه څه رقابت لري د افغانستان د حکومت مخالف وطني طالبان د ځان سره واخلي په راز کښې او ایران د ځان سره واخلي، چین ملګری یې کړي، هندوستان د ځان سره واخلي او د ځینې عربي هېوادونه هم په دې کښې استفاده وکړي، نو دلته دا د روسیې د بادارۍ لاندې یو بل تړون دی چې دا غلامان په ځان راټولوي، نو دوی بیا هغه کومه غونډه چې دوی په کانګرس کښې کړې وه، دوه ورځنۍ غونډه وه نو یو خبره په هغې کښې دا وه د روسیې چې کوم تړون دی په دې طرف کښې د اسلامي دولت په ضد دا تړون مونږ د ځان سره یو ځای کوو د دې ناټو سره یې تړو او که هملته د دې نه استفاده کوو د اسلامي دولت په ضد باندې نو اوس دوی لګې دي په خپل منځ کښې سره غونډې شروع کړې دي ټولېږي او خورېږي تړونونه دغه دوه دي شرقي تړون چې روس یې په سر کې دی او غربي تړون چې امریکا یې په سر کې ده او اهداف یې دا دي چې په ټوله دنیا کې اسلام هماغه شانې محکوم پاتې شي او مبدل اسلام معمول بهي پاتې شي او منزل اسلام چې کوم الله رب العالمین د عرش نه رالېږلی دی څوارلس سوه کاله مخکې چې هغه منزل اسلام باندې څوک عمل ونه کړي او د اسلام حاکم ونه ګرځي د اسلام نظام چېرته قایم نه شي په دې نړۍ کې او دا به خامخا کېږي، دی خو غواړي، ډېر ارمانونه په زړه لري، لېکن د دی دا وروستی زور استعمالول دا په دې باندې دلیل دی چې انشاءالله تعالی اسلام نن هغه حد ته رسېدلی دی چې دا کافران ټول مایوسه شوي دي او الله رب العالمین به انشاءالله تعالی اسلامي خلافت د دی تر کورونو ورسوي او دغه تور بیرغ به د دی په برجونو باندې د الله رب العالمین په اذن او په توفیق سره رپانده وینئ تاسې. او سترګې په پېښه وای. شیخ صاحب محترمه د دغه نړیوال تړون په دې وروستیو کې ډېر زور واخیسته، د دې علت په څه کې دی؟ ولې دومره ډېر زور واخیسته په دې وروستیو کې؟ مخکې دې خبرې ته اشاره وشوله، همدغه هدف دی او همدغه سبب دی چې اسلامي دولت زور واخیسته. اسلامي دولت په عراق کې اعلان شو، عراق نه شام ته وغځېده، د شام نه خراسان ته، سینا ته، شپږ دېرش ولایتونه په ټوله نړۍ کښې د خلافت سره پیوسته شو. اوس په دې وخت کښې دا یوه خبره یادول غواړم چې د ملګري دې ته متوجه وي مؤمنان مسلمانان چې دوی چې هغه کوم ولایتونه چې د اسلامي خلافت سره بیعتونه کړي دي او د اسلامي خلافت جز دی دی هماغه شانې په زړو نومونو باندې یادوي لکه نایجیریا کې چې کوم د اسلامي خلافت ولایت دی او د اسلامي خلافت جز دی نو چې کله د هغې په اړه یو راپور یو خبر ورکوي نو د اسلامي دولت په نوم یې نه یادوي دوی یې د بوکو حرام په نامه باندې یادوي حالا کې هغه د اسلامي خلافت یو جز دی د اسلامي دولت یو ولایت دی او د هغې برخه ده او که په سومالي کې د مجاهدینو ذکر کوي نو په زړو نومونو باندې یادوي باوجود د دې چې په سومالیه کښې مجاهدینو د اسلامي خلافت سره بیعت کړی دی او که د مصر مجاهدین یادوي نو د مصر ترهګر یادوي یا د مصر تروریستان یادوي حال دا دی چې په مصر کښې د سینا ولایت دی همداسې لیبیا واخله داسې په ټوله دنیا کښې په شپږ دېرش ولایتونه د اسلامي دولت وجود لري نو کله چې اسلامي دولت پرمختګ وکړ او په ټوله دنیا کې د دې ولایتونه اعلان شو او چې کوم ځایونو کې ولایتونه نه دي هلته په فردي فردي شکل باندې مجاهدین عملیات کوي د اسلامي خلافت ته او خپل کار ته یې زور ورکړی دی نو چې کله اسلامي دولت زور واخیسته نو دوی د ذوب په حالت کې شو نوره دا ساتې د وتلو په حالت کې ده نو خامخا چې یو حیوان هم مړ کېږي یو انسان مړ کېږي نو بیا خو لاس او پښې ټکوي نو دا یې هغه والتفت الساق بالساق وخت دی اوس یې پښې ټکوي او ساه یې د وتلو په حالت کې دی انشاءالله تعالی کوم زور چې دی لګولی دی نو د دې واحد راز هم دا دی چې دی د ختمېدو په حال کې دی او اسلامي دولت دا د ظهور په حالت کې دی او د غلبې په حالت کې دی او دوی په خپله په پرونۍ نشراتو کې دا وویله د خپل کفري میډیا نه ازادۍ غلامۍ رادیو نه چې موږ به نور د اسلامي دولت په ضد دفاعي حالت نه وځو تهاجمي عملیات به شروع کوو نو په دې باندې دی په خپله هم اقرار کوي چې مونږ اسلامي دولت دفاعي حالت ته راوستي تېر وخت کې د اوباما دوره لا پای ته نه وه رسېدلې چې اوباما په یو غټ کنفرانس کې په دې خبره باندې اقرار وکړ چې مونږ اسلامي دولت دفاعي حالت ته راوستي نو دوی دفاعي حالت ته رسېدلي دي، نو اوس دفاعي حالت کې به خامخا دی کوشش کوي، زور به کوي، خپل وروستی زور به استعمالوي، لېکن مونږ به یې وایو چې د دې نه وروسته به بیا څه کوئ؟ ان شاء الله تعالی د الله رب العلمین زور کې اخر نشته دی، د الله رب العلمین زور نه کمېږي او نه په کې فرق شته دی او تاسې دغه وروستی زور دی او ستاسې دغه وروستی قوت دی چې دا استعمال کړئ او په دې کې هم ناکام یاستئ او ناکام یاستئ باذن الله نو بیا به تاسې اخر به څه کوئ چې دا زور هم ختم شي بیا به څه کوئ ان شاء الله تعالی تاسې ناکام یاستئ د ماتې سره مخ یاستئ او ډېر زر به ماتېږئ مننه شیخ صاحب دا چې په نړۍ کې د اسلامي خلافت د اسلامي دولت په خلاف باندې دا کفار قوي بریدونه کوي نو په خراسان ولایت کې یعنې دلته چې بریدونه کېږي د نورو بریدونو سره څه توفیر لري که نه تړون خو ټول په ټوله نړۍ کې د اسلامي دولت په ضد یو شان دی خو دغه برید چې اوس وخت کښې دلته دوی وکړ او دا وروستی برید او یا د دې نه مخکې چې هغه کوم د کروز مزایلو استعمال و نو دا ښکاره خبره ده چې د نورې نړۍ کې د اسلامي دولت په ضد د بریدونو د عملیاتو په مقابل کې فرق لري او دوی په خپله هم په دې باندې قایل دي چې دا لومړی ځل دی چې په خراسان کې دا قسم بم استعمالېږي چې د بمونو د مور په نامه یادېږي او ډېر وزن لري او دومره غټ حجم کې دی نو فرق ضرور شته دی خو زما په نظر باندې دوی د خراسان ولایت ته په خاص اهمیت باندې قایل دي په دې وجه باندې دوی د دغه ډول بریدونو ازمایښت دلته کوي او دویمه وجه دا ده چې الحمدلله زمونږ چې کوم استشهادي کتیبې دي او ښاري کتیبې دي، که هغه نږدې دي که لرې دي، نو دا ډېرې فعاله دي او دوی ته هر وخت کې د الله رب العلمین په فضل سره د الله سبحانه وتعالی په اذن سره ډېر شرموونکي او غاښ ماتوونکي جوابونه ورکوي، نو په دغه وجه باندې شاید دوی دا انتخاب کړی چې خپل دغه بریدونه یو څه توپیر سره په خراسان کې اجرا کړي او یو څه زور دلته ډېر ورکړي. نو دغه توپير واضح دی او ښکاره دی. مننه شیخ صاحب، داسې یادونه مو وکړله چې تېره شپه د یوولس ټنو په وزن باندې بم د اسلامي خلافت په خاوره باندې وازمېیل شو او دلته راګوزار شو. د مجاهدینو ثبات په دغې حالاتو کې، په داسې حال کې چې دومره درانه درانه بمونه راغورځېږي، د مجاهدینو ثبات په کومه درجه کې دی؟ الحمدلله د اسلامي خلافت مجاهدین دا د ثبات او د استقامت او د همت غرونه دي لله الحمد چې کوم قوت د نړۍ د کفارو سره یي د اسلامي خلافت د مجاهدینو په ضد استعمال کړي نو د اسلامي خلافت د مجاهدینو په ثبات او په استقامت او په حوصله کښې یو ذره فرق نه راځي الحمدلله زه مؤمنو مسلمانانو وروڼو ته ډاډ هم ورکوم چې الحمدلله په دې برید کښې مجاهدینو ته زیان هم نه دی رسېدلی الحمدلله او بله خبره دا ده چې دوی دا برید په دې خاطر باندې ترسره کړه چې د دوی چې کوم مزدور مرتدین راغلي دي او یا د دې امریکایانو ځواکونه دي پیدا چې هغوی ته په دې باندې یو نوع ډاډ ورکړي او هغوی پرمختګ وکړي خو لله الحمد نه پرمختګ کړی دی نه یې کولی شي او نه به یې انشاءالله تعالی وکړي په کوم د معرکې په کوم میدان باندې چې دوی ولاړ دي، په همغې ولاړ دي، تر اوسه پورې ډېر زیات تلفاتو ته ورسېدل، د دوی هغه موټرې په کې ډېرې زیانمنې شولې او وسوځېدلې، تاسې به د دوی د میډیان اورېدلي چې ډېر یو غټ امریکانی په دې کې مردار شه چې په ناټو کې دومره غټ شخصیت لري، نو په دې خاطر یې پوره هویت هم ولا څرګند نه کړ، که نه یې پوښتنه دې ترې وشي چې دا نو هویت یې څرګند کړئ، دا څوک دی؟ وروسته بیا په میډیا کي د یوه عادي سرتېري په نوم باندې یاداوه، لیکن په اوله کي یې پرې میډیا ډېره ګرمه کړې وه، خو نوم یې ولا نه اخیست او هویت یې ولا نه بیاناوه، نو الحمدلله دوی ته ماتې رسېدلې ده، د ماتې سره مخ شوي دي او څو ورځې عملیات چې وشو، په دې عملیاتو کي دی پېشرفت خو بېخي نه دی کړی او الحمدلله دوی غټه اقتصادي ضربه ولیدله. مالي او بشري تاوانونه ورته ورسېدل خو د اسلامي خلافت په لیکو کې الحمدلله مجاهدین محفوظ دي او دوی سره چې جګړه کېږي الحمدلله شاید دوی پرې پوهېږي یا نه پوهېږي خو زمونږ مجاهدین په هغې باندې پوهېږي چې د دوی سره د کوم استقامت نه څه قسم جګړه کېږي او د چا د خوا نه ورسره کېږي. والله العظیم چې زمونږ په لیکو کې غیبي امدادونه دي او غیبي بریدونه شروع دي، کوم چې ښکته عوام دي هغوی په دې باندې قایل دي او اقرار پرې کوي چې وخت په وخت د دوی د کاروانونو په منځ کې د دوی سره جنګ کېږي. نو الحمدلله مونږ سره د الله رب العالمین مدد ملګری دی او د الله رب العالمین د طرف نه مونږ سره غیبي مخلوق ملګری دی چې د دوی په مقابل کې جنګېږي. نو مجاهدین ښه په ثبات کي دي الحمدالله او کله چې د الله مددونه ګوري نو بیا د جنګ لیکو ته او د هغه جنګ میدان ته داسې وردانګي چې وزرې نه وي چې ورواولوزي او ټول د شهادت تږي وي نو هغه څوک به څه ثبات د لاسه ورکړي استقامت به د لاسه ورکړي او یا به بیا وسیلې شي چې هغوی په دې هیله باندې د جنګ میدان ته ځي او هر ځل چې روانېږي نو دا ارمان د ځان سره په ژړا ژړا وړي چې الله ما ته شهادت را کړي او خپل ملاقات را کړي نو دا مجاهدین په دې هیله دي چې زما د شهادت سره سم زما د خپل رب سره ملاقات دی او زما جنت ته تګ دی نو دوی بیا په دې شیانو باندې نه روسته کېږي او نه په دې باندې سستېږي او نه همت او حوصله کمېږي شیخ صاحب محترم د دغه ستر بم په اړه باندې کفري رسنۍ هم وغږېدلې یوې رسنۍ به یو څه ویل او بلې به بل څه ویل اصلي حقیقت که راته واضح کړئ چې اصلي حقیقت څه و الحمدلله د دې بم حقیقت دا دی چې په دې کې د الله په فضل سره لله الحمد د مجاهدینو نه یو کس ته هم زیان نه دی رسېدلی او دا موږ سره خاص د الله سبحانه وتعالی مدد دی، په هره معرکه کې لله الحمد او په هره غزوه کې لله الحمد موږ په خپلو سترګو باندې د الله مددونه ګورو، نو دا د الله رب العالمین د مدد یوه برخه وه چې الله رب العالمین په دې کښې مجاهدین محفوظ کړل او کفري رسنۍ او کفري میډیا چې ده هغوی خو همېشه دپاره دا دروغ وایي خو مسلمانانو ته زما پیغام دا دی چې د دی دروغ تاسې د دی د متناقضو خبرو نه معلوم کړئ. یوه رسنۍ یو څه وایي، بله رسنۍ بل څه وایي، بله بل څه وایي، یو د بېلو بېلو رسنیو د خبرو تر منځ تناقض او تضاد وي. د بلې خوا نه که یوه راډیو را واخلې لکه د مثال په ډول د ازادۍ راډیو د همدغه ورځې چې په کومه ورځ باندې برید شوی او د دې په سبا له ورځ باندې چې دی کومې نشرات وکړې یعنې پرون ورځ د سهار نه تر ماښامه پورې د دې دغه خبرونه چې تاسو ټول را واخلئ نو تاسو ته پته لګېږي چې دا څومره یو دروغجن خلک دي او څومره متضادې او متناقضې خبرې کوي کله وایي چې دا درې سوه متره سمڅه وه او کله وایي چې درې درې سمڅې وې، کله وایي پېنځه متره سمڅه یې جوړه کړې وه، ځینې په کې لا دا وایي چې د دغه ځای نه دی په ټوله سیمه کې بریدونه اداره کول او د همدغه ځای نه کار کېده، کله وایي چې په دې کې ټوله مشرتابه په دې کې جمع وه، یعنې بس د دې ګزار سره د اسلامي خلافت د خراسان ولایت مکمل له منځه لاړ. دا صرف او صرف دغه متناقضو خبرو سره د خلکو په ذهن کښې يو وهم ور اچول غواړي، غواړي چې دلته په داخل کښې مسلمانان په تشويش کښې واچوي، غواړي چې بار مؤمنان چې د هجرت هوډ لري هغۀ د هجرت نه مايوسه کړي، کوم مسلمانان مجاهدين چې په نورو منطقو کښې عمليات اجراء کوي هغوی مايوسه کول غواړي، مونږ ويو چې په بلوچستان کښې چې عمليات کېږي، په هند کښې چې عمليات کېږي، په پېښور کې چې عملیات کېږي، په سند کې چې عملیات کېږي، دا ټول دلته د یوې سمڅې نه نه اداره کېږي. الحمدلله اسلامي خلافت یو یو یو مستحکم او یو حاکم قیادت دی. د دې چې کومه نقشه الله سبحانه وتعالی جوړه کړې ده، د الله رب العالمین په خپل مدد سره جوړه کړې ده. په هر ځای کې چې عملیات کېږي، موږ نه غواړو چې د هغې په جزیاتو باندې دقیق وغږېږو. خو دومره وایو چې دا د سمڅو نه نه اداره کېږي بلکې دا د الله رب العالمین په مدد باندې اداره کېږي او د الله رب العالمین په مدد باندې کېږي دغه هسپتال ته چې دا کسان ننوتل دننه او ستا د عسکر په ټوپک باندې بیا ستا ګندګیر پوځ هغې مردار کړ نو دا د سمڅې نه هلته ورسول شو د الله رب العلمین په مدد باندې دا کارونه کېږي الحمدلله او په دې باندې چې دی هر څومره ډاډ ورکول غواړي خلکو ته نو په دې ډاډ نه شي ورکولی الحمدلله د اسلامي خلافت یو برید سره د دی په میاشتو میاشتو عملیات نه برابرېږي نو د دی دا کومې خبرې چې دي ګډې وډې کله وایي سل کسان نو نه بره ځي بیا بېرته په هماغه یو خبر کښې دوه اتیاوو ته راښکته شي بیا کله شپږ دېرشو ته لاړ شي کله څلوېښتو ته لاړ شي نو دا دروغجن خلک دي او دوی غواړي چې خپله جګړه په دروغو باندې وګټي لیکن په دروغو باندې جګړه نه ګټل کېږي جګړه په یو پیاوړي ایمان او همت ګټل کېږي او هغه الحمدلله مونږ سره شته او دوی د ایمان نه خلاص دي د الله رب العلمين په ذات او په صفاتو چې د چا ايمان وي هغه جګړه ګټي، په امريکا او په برطانيو باندې چې چا ايمان راوړی نو هغه د جګړې د ګټلو خلک نه دي، نو ان شاء الله دا مات دي او دوی ذليله دي او دا به الله رب العلمين رسوا کوي. مننه شیخ صاحب محترم دا چې دا ستر بمي برید د پردیو استخباراتي ادارو په اوږو د سپرو تش په نامه جهادي تنظیمونو او نورو ډلو ټپلو هغوی بل ډول توجیه کړی دی د بېلګې په توګه د اسلامي خلافت په ظهور چې کله د وطني طالبانو امارت چې نور د ړنګېدو په حال کې شوی دی دوی هغه مهال ویل چې داعش د امریکا پروژه ده اوس هم دا دا عقل خلاص په خپلو رسمي پاڼو کې لیکي چې داعش د امریکا او افغان مرتد حکومت ګډه پروژه ده او وایي چې ولې دې بم هېڅ زیان نه دی رسولی حال دا چې له دوی نه دا په زرګونو بریدونه چې د ګروزونو شوي دي او بمبارونه دا ترېنه پټ دي. دا ترې پټ ځکه دي چې بادارو روسانو او د پاکستان ایسای ورته په سترګو باندې پټۍ لګولي دي او دا په کابل او نورو ښارونو کې په مرتد حکومت د اسلامي خلافت اتلوال بریدونه ځکه نه ګوري چې دوی اوس د دغه راز بریدونو له توانه وتلي دي او د اسلامي دولت په دې بریدونو یې رشک راځي او د خپل کینې په اور باندې سوځېږي. شیخ صاحب محترم تاسو څه فکر کوئ چې ولې د ړنګېدونکي امارت سفهاء او نور تنظیمونه اوس هم دغه ډول توجیهات کوي؟ موږ مخکې د دې بریدونو علت کښې دا وویل چې دا قسم بریدونه چې په خراسان کښې دې ډلو شروع کړه د دې علت هغه دا دی چې دی پرې خپل شرم پټ کړي په نوم امارت چې دی امارت نه بلکې امارت دا چې د روسي غلامۍ په تور باندې تورن شه د روسي غلامۍ په توقونو او ځنځیرونو باندې وتړل شه د اسلامي خلافت په قیام سره د پاکستان د آیس آی سره هغه پټ رازونه را ښکاره شو او دارنګه د ایران سره پټ تعلقات یې بربنډ شو د دې هغه اصلي څېره را بربنډه شوله او په ټوله نړۍ کې د مسلمانانو په فکر کې دوی بدنام شو، ښکاره شو چې دا هغه خلک دي چې تر اوسه پورې د اسلام د نامه نه استفاده کړې وه او د عیسی غلامي کړې ده او د روسیې او د چین او د برطانیې او دارنګه د ایران غلامي او مزدوري کړې ده او د مسلمان زلمي او مسلمان ځوانان د هغوی استشهادي او اتلوال بریدونو نه د دغه بادارانو د خوشحالولو لپاره استفاده کړې ده د مسلمانانو مجاهدینو وینې په خپلو بادارانو باندې هغه خرچې کړې دي نو دغه حقیقتونه چې د دی کله را بربنډ شو نو اوس په دې وخت کې دوی د دغه خپلو حقیقتونو د پټولو لپاره او د اسلامي خلافت د حقیقت د پټولو لپاره دوی سره بله لار شته دی نه چې هغه لاره په کار واچوي دوی اوس هم ځان سره ډېر غافله تنکي ځوانان ایسار کړي دي چې ورته وایي چې د اسلامي دولت ویډیو به نه ګوري د اسلامي دولت رادیو به نه اوري د اسلامي دولت د مجاهدینو د مشایخو بیانونه به نه اوري او صرف چې دوی ورته څه وایي همغه همغه درک کوي دوی په دې پوهېږي چې خامخا د دغه تنکیو ځوانانو ته چې مونږ اوس هم په دوکه باندې د ځان سره کېنولي دي، دوی ته دا خبرې را رسېږي چې په کابل کې عملیات وشو، په روسیه کې عملیات وشو، په پاکستان کې عملیات، په کوټه کې عملیات وشو، په هندوستان کې عملیات وشو، دا خبرې د دې ځوانانو تر غوږونو را رسېږي. نو داسې نه چې دا ځوانان رانه د اسلامي دولت په طرف باندې لاړ شي نو په دې خاطر باندې د دوی د غافله کولو دپاره دوی په خپل دغه ډول باندې لاسونه ایښي او د اسلامي خلافت په ضد باندې تبلیغات کوي او هغه حقیقتونه چې هغه د دنیا نه پټ نه دي هغه دې دنیا ته د دنیا نه پټول غواړي او هغه حقیقتونه چې د دی په حق کښې د دنیا دنیا ته ښکاره شو د دی هغه اصلي څېره بربنډه شوه نو دی غواړي چې په دې خبرو باندې هغه خپله اصلي څېره او هغه خپله غلامي پټه کړي او یا هغې ته جواز ورکړي دغه کوم د روسیې سره چې دی کېناستل او پاڅېدل دي د پاکستان سره چې دی غلامي ده او اوس راښکاره شوه، دی د دې لپاره بله توجیه کولی نه شي، بل دلیل ورله ویلی نه شي، ماسوا د دې نه چې خپلو کسانو ته په دې باندې پیر ورکړي چې که مونږ د روس سره تړون کوو، خو دی دا دا د امریکې پروژه ده او که مونږ د پاکستان غلامان یو او د ایران غلامان یو، نو دا د امریکې پروژه ده، خو زه دغه ځوانانو ته وایم چې تر اوسه هم امارت په شپه کې ساتلي دي د ځان سره. او د حقیقتونو نه یې ړانده ساتل غواړي، هغوی ته زما پیغام دا دی چې وروڼو تاسې مه تېروځئ، تاسې نور په دوکه کې مه پرېوځئ او د دغه مرتدینو د د د حکم لاندې د دغه غلامانو د امر لاندې تاسې خپلې وینې نورې مه ضایع کوئ د دې نه وروسته والله العظیم چې دا حقیقتونه ورځ په ورځ داسې رابسېره کېږي او رابربنډېږي او راښکاره کېږي او تاسې بیا د دې باوجود هم ځان په شپه کښې اچولې يي او ځان هم ناخبره ساتلې او په حقيقت ځان نه پوه کوئ او همدغه شانې د دغه غلامانو د امريکې او روس او د چين او د برطانيې او د ايران مزدورانو سره په مزدورۍ کښې پاتې استئ نو بیا ستاسې قربانۍ دا بې ګټې دي او بې ګټې کېږي نو نور په شپه کښې مه پرېوځئ تاسې لږ سترګې وغړوئ حقيقتونه وګورئ او راشئ د اسلامي خلافت ساحې ته د اسلامي خلافت حقایق په خپلو سترګو باندې وګورئ، تاسې ته به معلومه شي چې څومره غدر او څومره دوکه تاسې سره ستاسې چې په حقیقت کې ستاسې دښمنان دي، دغه مشرانو کړې ده. ډېره مننه خوشحاله اوسې شیخ صاحب محترم په اخره کې مو مؤمنو ولسونو ته او ځوانانو ته مو ډاډ څه دی پیغام مو ورته څه دی ټولو مؤمنانو ته ډاډ او اطمینان ورکوو چې الحمدلله کفار که هر څومره زور ولګوي نو نن د دی جګړه د یو ډلې سره نه ده، د یو تنظیم سره نه ده، دا جګړه د یو بل ملک را پورته کړو خلکو سره نه ده، دا جګړه نن د دوی د هغه چا سره ده چې د دوی سینو کې ایمان د قرآن کریم نه خړوبېږي، د دوی فکر د نبوي احادیثو نه سرچینه اخلي، د الله رب العالمین د دین دپاره د خپلو ایماني قوتونو په زور باندې قربانۍ ته راوتي دي او د ټولې نړۍ د کفر په مقابل کې په میدان کې لکه د یو مضبوط سپر او د مضبوط دېوال ولاړ دي، نو د دوی جګړه نن د داسې خلکو سره ده او د دوی جګړه نن د الله د نظام سره ده، د دوی جګړه نن د الله رب العلمین او د الله د رسول سره ده، نو خامخا الله رب العلمین موږ سره وعده کړې ده، ان تنصروا الله ینصرکم، که تاسې د الله د دین سره مدد وکړه، الله سبحانه وتعالی به ستاسې سره مدد وکړي، نو د اسلامي خلافت مجاهدین د الله رب العالمین د دین مدد ته راوتي دي او د الله د دین مدد کوي نو الله رب العالمین د دوی مدد کوي که دوی هر څومره قوت استعمال کړي نو دوی د اسلامي خلافت مجاهدینو ته زیان نه شي اړولی ډاډمن اوسئ مطمئن اوسئ الحمدلله ثم الحمدلله تاسې ته د هر طرف نه مونږ ډاډ در کوو انشاءالله د الله نظام حاکم دی او د الله رب العالمین قانون تطبیق دی دلته هغه مجاهدین چې د اسلامي خلافت د ولایت د مرکز نه بار په نورو منطقو کې د عملیاتو او دارنګه د دشمن د ټکولو اراده لري نو ښه په ډاډ او اطمینان سره د خپل کار د دوام ورکړي الحمدلله ښاري مجاهدین ښاري کتیبې هغوی د خپل کار ته دوام ورکړي الحمدلله ستاسې ولایت ښه خوندي دی ښه په امن کې دی او ستاسې ورونه مجاهدین د خپل دښمن په مقابل کې لکه د غرونو ولاړ دي. د ټولو مجاهدینو ته مې دا پیغام دی چې کوم د ولایت نه بار دي چې تاسې دغلته د کفر په رؤساوو باندې اور بل کړئ او دغلته د خپل ورونو انتقام واخلئ او دارنګه د خپلو مجاهدینو او د خپل دین انتقام واخلئ خپلو عملیاتو ته زور ورکړئ هېڅ قسم فکر ونه کړئ چې د دې کفارو دا ګوزارونه به د الله رب العلمين د دين په مقابل کي څه اثر ولري؟ لله الحمد هيڅ قسم اثر نه لري. څوک چي د هجرت اراده لري نو راځئ هغوی ته د هجرت دروازې خلاصي دي الحمد لله کوم دروغ چي دوی شروع کړي دي په رسنيو کي د هغې نه مه متاثره کېږئ راځئ د هجرت دروازې خلاصې دي او ځان خپل دارالاسلام ته را ورسوئ د د خپل دولت غېږې ته راشئ او کوم چې په ولایت کې مجاهدین دي نو دوی ته مې پیغام دا دی چې تاسې په خپلو سترګو به باندې د الله مددونه په خپل څنګ کښې ګورئ چې تاسې سره د الله د طرف نه کله په ورېځو باندې مدد را ځي کله الله رب العالمین د طرف نه تاسې سره نور په داسې طریقو سره د الله رب العالمین مدد را ځي چې تاسې په خپله ګورئ د خطونو مجاهدین هغه ډېر ګوري چې د الله رب العالمین مدد څنګه را ځي نو انشاءالله تعالی دغه کوم د امداد دروازه چې د الله رب العالمین د طرف نه مونږ ته را خلاصه ده دغه دروازه ان شاء الله تعالی زمونږ او ستاسې نه نه بندېږي که مونږ او تاسې په خپله بنده نه کړو دا په دې بندېږي چې مونږ او تاسې په خپل منځ کې اختلافات پیدا کړو مونږ او تاسې په خپل منځ کې د یو بل سره حسد او کینه پیدا کړو دا امدادونه په دې بندېږي چې مونږ او تاسې اعمالو کې سستي وکړو د الله رب العالمین سره تعلق کمزوری کړو نو د الله سره خپل تعلق ټینګ کړئ په خپل منځ کې مینه محبت او ورورولي پیاوړې او غښتلې کړئ یو بل ته په درنه سترګه باندې وګورئ، اطاعت وکړئ د خپلو امراوو، نو ان شاء الله تعالی د الله رب العالمین د دغه مددونو سلسله به زموږ او ستاسې سره همداسې جاري وي او وبنه درېږي او زموږ او ستاسې دښمنان به همداسې ذلیله وي او رسوا به وي او هېڅکله به بریالي نه شي. الله رب العالمین دې ټول اسلامي دولت ته په ټوله نړۍ کې فتح او بری نصیب کړي، الله رب العالمین دې مدد وکړي. امین. ډېره مننه، خوشحاله اوسې شیخ صاحب محترم، الله مو موفق لره. قدرمنو اورېدونکو دا و زموږ د نن شپې نشرات په دې هیله چې د فایدې وړ مو ګرځېدلي وي سبا سهار شپږ بجې چې د ازبکي نشراتو سره او ورپسې د دري نشراتو سره او بیا ماښام اووه بجې د پښتو نشراتو سره ستاسو درانه خدمت ته راځو تر هغې مو په رب العالمین ذات سپارو السلام